نبی صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې علامات د نبوت د رسول الله په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت علامې د هغه صفت یو تعریفي چې د هغې نه فارغ شنو اوس دې شروع کوي په فضایلو د اصحابو د پیغمبر اسلام کې باب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د فضائلو د اصحابو د پیغمبر اسلام فضائل دا وی جمع ده مفرد د دې راځي فضیلت فضیلت هغه کار ته وی هغه صفت ته وی چې هغه قابل د فخري چې قابل د فخري دلته نه راځي فضائل جمع د فضیلت ته فضیلت ماوی هغه صفت ته وایي چې هغه قابل د د فخر نو دا باب دی د فضائلو د دغه دی د اصحابو د پیغمبر علیه السلام هلکه شی که د سره خان اصحاب دا جمع ده یو ته صحابي وی الکه صحابي چاته وی امام بخاری رحمه الله پاسیږي تعریف د صحابي کوي الکه صحابي چاته وی وی ومن صاحب النبی صلی الله علیه وسلم کم چا چې صحبت کړي د پیغمبر علیه صلات وسلام سره او رآه یا اغلی دلی وی رسول الله من المسلمین د مسلمانانو نه فهو من اصحابه نو دقه کس به د اصحابو د هغه نه اصحاب چاته وی صحابي چاته وی دوه خبرې کوي چې یا چا صحبت د پیغمبر علیه السلام سره کړي هم صحابي دی یا چا صحبت نه کړي خو رسول الله یې لیدلی وي خیال لري خو دا شرط دی چې هغه مسلمانی نو دی چې دی د اصحابو د پیغمبر اسلام نه دی تاسو به دغه کوئ هلکه صحابي چاته وایي صحابي هغه چاته وایي چې په حالت د ایمان کې هغه د پیغمبر علیه السلام سره صحبت کړي یا یې پیغمبر علیه السلام لیدلی وي او بیا په دغه ایمان او په دغه اسلام باندې دې مړ شوي هم وي ځان ته فکر صحابي چا ته وایي هغه کس چې هغه د پیغمبر علیه السلام سره صحبت کړي یا یې پیغمبر علیه السلام په حالت د اسلام کې لیدلی وي او بیا چې دی په د اسلام باندې دی دغه شوي وي مړ شوي وي پیغمبر علیه صلات و سلام سره صحبت کړی وي یا یې پیغمبر لیدلی صحبت عام دی کله نا کله سړی صحبت هم د رسول الله سره کړی وي او لیدلی هم وي لکه ابوبکر صدیق عمر فاروق دوی صحبت د رسول الله سره کړی او لیدلی هم بعضې صحابه داسې وو چې هغه خوارانو صحبت د رسول الله کړی خو لیدلی نو لکه عبدالله ابن ام مکتوم دی هغه په سترګو باندې ړوند صحابي هغه صحبت کړی و خبرې اورېدلې وې خو رسول الله یې لیدلی نو دویم صورت دا د صحبت یې نی کړی خو رسول الله یې لیدلی وي لیدلی صرف لیدلی وي دا ډېر لوی مقام دی ښه اکابر او بزرگان وی یو لحظه یو ملټ چې په حالت د اسلام کې چا رسول الله لیدلی وي د سره د دنیا یو صفتونه هم نه برابریږي لکه د هغې مثال دوی ښیي په حجت الوداع کې د یو لک نه زیات صحابه دې صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرو صحابه داسې وو چې لیدلی وو خو صحبت یې ورسره نو شوي او لیدل هم عام دي که د لرې نه لیدلی وي او که د نږدې نه لیدلی وي که لږې لیدلی وي که ډېرې لیدلی وي نو وایي ومن او هغه څوک صاحب النبی صلی الله علیه وسلم چې چا صحبت کړي د پیغمبر علیه السلام سره او رآه یا لیدلی وي رسول الله د لرې نه لیدلی وي یا د نږدې نه لیدلی وي خو دا یو ټکی دی چې من المسلمین چې هغه د مسلمانانو نه په حالت د اسلام کې رسول الله سره صحبتي په حالت د اسلام کې رسول الله لیدلی دا ټکی ولی وي چې ابو جهل توزي ابو جهل خو رسول الله لیدلی ناست هم وسره شوی و پاست هم وسره شوی و خو چونکې بدبخته مسلمان نو د دې وجې نه ده ته به صحابي نه وایې فهو من اصحابه نو دی به د اصحابو د پیغمبر علیه السلام نه خلق په امام بخاری رحمه الله یو اعتراض کوي چې دا تعریف د صحابو کې یو ټکی نه دی لګېدلی اپا کې کمی دی ټیک د چې کمی دی وی لګوي هغوی دا وایي چې رسول الله سره صحبت شوي وي یا رسول الله په حالت د اسلام کې لیدلی وي خو ومات علی الاسلام او بیا دې مړ شوی په اسلام باندې داسې نه چې خدای دې نه کي رسول الله لیدلی دی مسلمانو لیدلی دی خو بیا دغه شوی دی مرتد شوی دی او بیا هغه په حالت د ارتداد کې دی دغه شوی دی مړ شوی دی دا ترې ووت یو بل دی دام صحابي دی رسول الله په حالت د اسلام کې لیدلی دی صحبت یې ورسره شوی دی خدای دې نه کې مرتد شو مرتد خو د مرتد کېدلو نه پس بیا د اسلام راوړو ایمان یې راوړو او رسول الله یې ولیده دام صحابي دی یو سړي د پیغمبر علیه السلام سره صحبت کړی دی الله دې نه کړي هغه دغه شو مرتد شو بیا د مرتد کېدلو نه پس هغه ایمان راوړو او رسول الله یې ولیده دا هم صحابي دی یو کس دی چې هغې کې اختلاف دی چې دا صحابي دی که نه دی اکثر ورته صحابي وی خو بعضې ورته نه وی یو سړی دی رسول الله سره صحبت هم شوی دی لیدلی هم دی بیا هغه مرتد شو هغه مرتد شو او د مرتد کیدلو نه پس بیا مسلمان شو خو رسول الله دغه نه که بیا ونه لیده بیا یې ونه لید آیا دته صحابي وایي که نه وایي زیات علما وایي او صحابي دی هلکه صحابي رسول الله اسلام خو یې لیدلی دی که نه په حالت د اسلام کې لیدلی دی او چې دی مړ شو نو مړه مسلمان دی که نه دا منځ کې چې کوم مرتد کېدل رالل نو دا دغه شو دا دا دغه نه کوي د صحابي والې ختم دغه نه کوي ختموي خو بعضې خلک وایي چې نه دې دغه نه دی ریاضه صحابي نه دی یو سړی دی رسول الله لیدلی هم دی په حالت د اسلام کې لیدلی دی او دغه د صحبت هم ورسره شوی دی خو بیا مرتد شو د مرتد کېدلو نه پس بیا ایمان راوړو خو چې بیا ایمان راوړو نو د بیا رسول الله په سترګو باندې دغه نه کو ونه لیده آیا دا صحابي دی که نه اکثر خلک وایي دا صحابي دی فهو نو دا کس به من اصحابه د اصحابو د پیغمبر علیه السلام نه ګورې دا عام علما وایي خام محدثین لږ ډېر پابندي کوي محدثین هغه خلکو ته صحابي وایي خو دا د دوی په دغه باندې د عام علما تعریف نه کوي وایي صحابي هغه کس دی چې د رسول الله سره صحبت شوي وي او وروه عنه د هغه نه دغه هم کړي روایتونه هم کړي نو بیا په دې معنی باندې صحابه ډېر کم راځي وایي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال د صحابه شان چې د دوستانو ډېر لوی شان دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم به وي چې د احد عمره سونه خو تاسو راوالی که نه او د الله په لار کې ولګوئ ولګوئ ولګوئ وایي د صحابي د خپو خاورو ته به تاسو ونه رسېږي صحابه ډېر لوی شان لري په صحابو کې چې چاڼ کوي که نه نو اول لمبر صحابي ابوبکر صدیق دی بیا عمر فاروق دی بیا حضرت عثمان دی بیا حضرت علی دی د هغې پسې بیا یعنې دا څلور نه دي خلفای راشدین دا لوی هستی دي دویم نمبر بیا لوی صحابه عشره مبشره دي هغه صحابه چې په یو ځای رسول الله هغوی ته زیری د جنت ورکړی بیا وپسې دویم نمبر چې دی لوی صحابه هغه بدریان دي ښه چې کوم خلک په بدر کې دغه شوي دي شامل شوي دي بیا ورپسې چې دی نو دریم نمبر هغه صحابه دي چې هغه په سفر د حدیبې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه شوي دي شامل شوي دي قال دا عمر وی سمعت جابر ابن عبدالله ما وردل د جابر ابن عبدالله نه یقول هغوی به وي دې ته روایت د صحابي د صحابي نه وایي سمعتو یقول هغوی به وي حدثنا ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه حدیث بیان کړی دی موږ ته ابو سعید خدری قال ابو سعید وی د صحابه برکت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یاتی علی الناس را بشی په خلکو زمان یو زمانه په خلکو باندې با یو وخت راشي فیغزو نو غذا به کوي فیغزو نو غذا به وکړي فئامون فئام ډلې من الناس د خلکو د خلکو ډلې چې د مسلمانان دي هغوی به غزا ته لاړ شي او جهاد به کوي چې جهاد کوي ویه لکه چېرته صحابي در کې شته که نشته فیقالو نو وبه ویلی شي په دې غزا کې هل فیکم من آیا شته دی په تاسو کې هغه کس هل فیکم من آیا شته دی په تاسو کې هغه کس صاحب رسول الله صلی الله وسلم چې هغه صحبت کړي د رسول الله سره هلکه تاسو کې د مجاهدو داسې کس در کې شته دی چې هغه د رسول الله سره صحبت کړي فیقولون نو دوی به ووایي نعم او د دغه صحابي په برکت فیفتح لهم نو فتح به وکړی شي د هغوی دپاره دا به یو زمانه وي ثم یاتی علی الناس بیا به راشي په خلکو باندې زمانون یو زمانه فیغزو فئامون نو غذا ته به لاړې شي ډلې فئامون ډلې من الناس د خلکو د خلکو ډلې د مسلمانانو به جهاد ته لاړ شي اواز به وشي هلکه په تاسو کې داسې کس شته دی چې هغه د صحابو سره صحبت کړي رسول الله نه صحابو سره فیقال نو اوبه ویلی شي هل فیکم من آیا شته دی په تاسو کې هغه کس صاحبه چې هغه صحبت کړي اصحاب رسول الله وسلم د اصحابو د پیغمبر علیه السلام سره داسې کس در کې شته دی چې هغه د صحابو سره صحبت کړي تاسو ته څه وایې تابعین چېرته تابعین در کې شته که نه دا مبارک خلک دي دا یو ټکی یاد ساتئ دا د عربی دغه دی دا د یو شي نسبت چې بل ته وشي دا د چا چې نسبت وشي نو دې ته به تاسو مضاف وایې ښه او دا چاته چې اضافت شي نو دې ته به تاسو څه وایې مضاف الیه لکه ګوره د اصحابو نسبت رسول الله ته وشو که نه اصحابو رسول الله صلی وسلم هسې مې دا درته وی چې دا چا ته نسبت وشي دې ته مضاف الیه وایي ریاضه مضاف الیه باندې به زیر وایې ښه دا به یاد ساتې دا به داسې وایي اصحابه وایې که نه رسول لله صلی وسلم په تاسو کې داسې کس شته دی چې هغه د صحابو سره صحبت کړي چې هغه تابعي دي تابعین دي فیقولون نو دوی به ووایي نعم او فیفتح لهم نو فتح به وکړی شي د هغوی دپاره د دې تابعی په برکت سره ثم یاتی علی الناس بیا براشی په خلکو باندې زمانون یو زمانه فیغزو فی آمن نو غزا ته به لاړې شي ډلې من الناس د خلکو فیقال نو اوبه ویل شي هلکه د تابعینو شاګرد در کې شته که نشته هل فیکم منو آیا شته دی په تاسو کې هغه کس چې هغه د تابعی سره صحبت کړي چا سره تابعی سره صاحبه چې هغه صحبت کړي منو د هغې چا سره صاحبه چې هغه صحبت کړي اصحاب رسول اسلام د اصحابو د پیغمبر اسلام سره د پیغمبر علیه السلام د صحابه سره چې چا صحبت کړي اخو تابعی شو که نه او چې بیا د تابعی سره صحبت کړي نو هغه تبع تابعی دی فیقولون نو دی بوی نعم او فیفتح لهم نو هغوی دپاره به فتح وکړي شي دا رستو را روانه ده دا درې زمانې رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بیا اندازې تعریف کړی دی یو د صحابو زمانه چې دا بهترینه زمانه دویمه د تابعینو زمانه چې بهترینه زمانه د دیندارو خلکو او دریمه بیا د تبع تابعینو د تابعینو چې کم شاګردان دي سره څه پاتې خو ښه وایه حدثنا اسحاق بن راويه قال حدثنا نصر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة سمعت الزهد بن مزرب سمعت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ قال نما اسحاق ابن راهويه راهويه حضرت عمران ابن حسین قال غوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی خیر امتی بهترین د امت زما قرنی هغه زما زمانه ده قرن مونږ چې ورته پیړی وایو دا سل کالني دلته معنی زمانه کوي خیر امتی بهترین د امت زما قرنی هغه زما زمانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خلک څوک صحابه کرام دا ماوی لوی شان والا دي معمولی نه معمولی صحابي ماوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سترګې لګېدلي هغه سره صحبت شوي وي ما وی د دنیا یو کس هم د دې سره نه غږیږي استاد صاحب به وی چې دا نن سبا دا مونږ بې عزتي نه کوو خو هسې وایم چې دا څومره علما دي او دا څومره بزرګان دي او دا تاسو راغونډ کې نو ما وی د صحابي شانته هغه نه رسی د معمولی صحابی خیر امتی بهترین د امت زما ستاسو د دې لوړ کې یو سړی دی مونږ سره اول حج کې تللی و جوهرعلي نامې د لیونې غوندې دی هغه به چې لاړ مدینې ته به داسې صدقه به پرې راغی په دې ځای به د پیغمبر علیه السلام سترګې لګېدلي داسې به جذبه کې راغی بل ځای کې به یره په دې غونډه به د پیغمبر علیه السلام سترګې لګېدلي نو د پیغمبر علیه السلام سترګې خو خیر خو چې په پیغمبر د چا سترګې لګېدلي او په حالت د خدا یو ټکی دی چې په حالت د دغه کې د اسلام کې نو هغه لوی شه ثم الذین یلونهم بیا هغه کس چې هغه نږدې وي دوی ته بیا هغه کسان چې هغه نږدې وي صحابو ته صحابو ته دا دویمه زمانه ده د تابعینو زمانه ثم الذین یلونهم بیا هغه خلک چې نږدې وي د دویمې زمانې ته نو دویمه زمانې ته چې نږدې وي نو دا دغه شوخه دریمه زمانه دې ته وایي خیر القرون د صحابو زمانه د تابعینو زمانه او د تبع تابعینو زمانه دا به درته راشي چې رسول الله د دې درې زمانو صفت کړی دی او که څلورم یې کړې ده قال عمران دا د راغی عمران ابن حسین وی اوس رانه خبره یې شوې ده فلا ادري زه نه پوهېږم چې اذکر بعد قرنه چې آیا ذکر وکړو رسول الله پس د خپل زمانې نه د رسول الله زمانه خو د صحابه وه که نه خو د خپلې زمانې نه رستو دوه زمانې ذکر کړي دي او که درې زمانې ذکر کړي دي مرتین دوه ځله نو چې دوه ځله شي نو ریاض څوک پکې راغلل تابعین او تبع تابعین او ثلاثا یا درې مطلب دا دی صحابه نو بیا درې ځله تابعین تبع تابعین او د تبع تابعینو دغه شاګردان دا بیا څلور زمانې راغلي خو اکثر خلک هم دا درې زمانې وایي ثم ان نبادهم او بیا پس د دوی نه چې د صحابه و زمانم لاړه شي د تابعینو زمانم لاړه شي د تبع تابعینو زمانم لاړه شي نو بیا به داسې بد اخلاقه دوکمار خیانتګر خلک راشي ثم ان بعدهم او بیا پس به د دوی نه راشي قوما یو قوم د دې تابع د تبع تابعینو نه پس بیا به راشي یو قوم یشهدون هغوی به ګویي کوي یشهدون هغوی به ګویي کوي ولا یستشهدون او د هغوی نه به طلب د ګوی نه کیږي تا به ورته نی ویلی هلکه ما لګوی وکړه او دی به په کچرو کې ولاړي زه د لګوی وکم څو پیسې به راکې بل وی زه د لګوی وکم څو پیسې به راکې مطلب دا دی چې دې پروا بیا نه ساتي چې یا ما دروغ وي او که ما رښتیا ووي یشهدون هغوی به ګوی کوي ولا یستشهدون او د هغوی نه به طلب د ګوی نه کیږي ویخونون او هغوی به خیانت کوي ویخونون او هغوی به خیانت کوي ولا یؤتمنون او په هغوی به ادبار نشي کولی داسې دوکمار به یي که یو ځل یې دنه قرض ګیر که که نه نو داسې دی لکه مال غنیمت بس بیا دله نه درکوي که څه ورته په ګوتو ورغلل که قومي شی په ګوتو ورغی او که سرکاري ورغی روره ویخونونه او دی به خیانت کوي ولا یؤتمنون او په هغوی باندې به ادبار نشي کولی یا د دې دا مطلب دی خلق به راشي خلق درته به وایي زه د قوم خدمت کوم او زه د قوم داسې کوم قوم به وایي خدای ته وګوره مه کوه مه کوه په کلار کینه او دی به وایي نه ما تاسو مشر کې او زه به ستاسو خدمتونه کوم خیانت دپاره به منډې وایي او دی به څوک په ده باندې به څوک دغه نه کوي ادمار نه کوي هلکه خدمت خو هلې کوه چې قوم راشي او تا ته وایي موږ له خدمت وکړه وینظرون او هغوی به نظرونه کوي منختې به کوي دا که د زال پیښ وایې نظره ینظرو او که دا د زال زیر وایې د باب ضربه نه ینظرونه وینظرون او هغوی به نظر کوي نظر خو پېژنه که نه منختې یو شی په تا واجب نه دی او په ځان واجبې ولا یفون او بیا به پوره والې نه کوي که الله خو مې دا کار وکړو که نه نو ګډ به حلال کم چې کار وشي بیا نه حلالوي که الله مې دا کار وکړو حج ته به لاړ شم که الله مې دا کار وکړو عمرې ته به لاړ شم بیا نه کوي اخلاق دغه شي او بله ویظهر فیهم السمن او ظاهر بشي په هغوی کې سربوالی ظاهر بشي په هغوی کې سربوالی څه مطلب دی یا د دې دا مطلب چې ټوله توجه به کلو وشربو ته یې بس وخوره او وسکه او خوراک میلاو شو او که میلاو نه شو ځینې خلک داسي الله دې معافي وکړي هلکه چې لاړ شه دا مه کوئ عمرې ته به لاړ شي یاره لاړو نو هغه راباندې احمد راباندې دا شی وخوړه او دا شی وخوړه او دی ونه خوړه او دی ونه خوړ هلکه ته کولو وشربو له تلې که ته چېرته دغه له تلې اعمالو له تلې نو د دې دا مطلب دی چې ټول توجه به دغه ته بس وخوره او وسکه او د اکثرو چې دې طرف ته توجه وي نو د هغوی بدن غټي یا د دې دا مطلب یا د دې دا مطلب دی لکه دا تاسو حشه وی مطلب دا دی دنیا ته به حرس شي او دین ته به غفلت شي بیا دا ښکلې معنا ده ظاهر به شي په دوی کې سربوالی مطلب دا دی چې ما وی دین ته به ریا ده دا دنیا ته به توجه شي او دین ته به یې شا شي روړه د دنیا لپاره د هر کار لپاره د سره وختي خو چې د دین مسله راله که نه بیا ورسره وخت هغه نی داسې بد اخلاقه خلک به راشي نو یا ماوی د دې دا مطلب دی چې ښکاره به شي په دوی کې سروبوالی یعنی تمامه توجه بیا ځان ته شي بس وخوره وسکه یا د دې دا مطلب یا دا محاوره ده مطلب دا دی دنیا ته به توجه وي او د دین نه به غفلتي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله ابن مسعود وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه وی خیر الناس بهترین د خلکو قرن هغه زما زمانه ده زما د زمانې خلک دا ډیر بهتر دي صحابه او ته الله ډیر لوی شان ورکړی دی اکابر وی چې ګورې د صحابه په باره کې به غلط سوچ نه کوي د صحابو په باره کې به غلطه خبرې نه کوي ټیک د د صحابو به سره خپلو کې اختلافي لیکن هغې ته خلک وایي دغه د اجتهادي غلطیه یو وی دې طرف کې خیر دی بل وی نه دې طرف کې خیر دی ثم الذین یلونهم بیا هغه خلک چې څوک دوی ته نږدې وي چې هغه تابعین دي ثم الذین یلونهم بیا هغه خلک چې تابعینو ته نږدې وي چې هغه تبع تابعین دي دا خیر القرون دي ثم یجیع قوم بیا به راشي یو قوم د دې پسې به قوم راشي تسبقو شهادت وحدهم چې وړاندې کیږي به ګوی د یو د دوی یمینه د قسم د دنه و یمینه قسم د د هغه به وړاندې کیږي شهادته د شهادت د دنه ما وی که د شهادت وخت راغی که نه د ګویې نو په ګویې راټینګ نی د دروغو ګویی به کوي او که د قسم وخت راغی که نه نو قسم به دغه کوي کوي به درته یې معامله به دا اوس هم ستاسو د دنیا خلک دي داسې ډېر دي زه یې په خپله پېژنم چې لویه مسله راغلې ده خو چې خبره د قسم راغلی ده نه دی کړی وی روره دا د قرآن بیادبي ده چې زه د دغې خبخه په حقه یم او سی یم خو چې ما ته قسم دی بس نه کوم لیکن بعضې خلک به دا راشي چې ته وی راشه چې درته پې تیر شم دا بنی شعره دا قسم دی او دا خو لوی قدغه دی او دا ګناه ده او دا کول پکار دی او که نه دی کول پکار که د شهادت مقرر په دروغو دله دغم کوي مطلب د دې سرعت ته سوچ نه کوي شهادت د قسم نه مخکې او قسم د شهادت نه مخکې که موقع د شهادت راله په دروغو شهادت کوي که موقع د قسم راله په دروغو قسم کوي بس د دنیا لالچیان او حرسناک خان قال دا څنګه دی هلکه ته وګوره دغه دی کې قال دا راوي وایي دغلته دوه ځله قال شته قال دا راوي وایي چې دا منصور دی قال ابراهیم موږ ته خپل استاذ ابراهیم ووی ابراهیم نخعی چې وکانو او زمونږ دا مشران یضربوننا هغوی به مونږ وهلو علی الشهادت په شهادت والعهد او په قسم ونحن صغار په داسې حال کې چې مونږ ماشومانو ابراهیم نخعی وی ما به قسم ته وړاندې کېدل ګورې دا داسې معمولي خبره نه ده ښه ډېر به پې سوچ او فکر کوې یا چې شهادت کوي شهادت نو شهادت ته به ګورې نه مخکې کیږي ډیر سوچ او فکر به کې ابراهیمی نخعی وی مونږ به چې ماشومانو مونږ به خالی وی اشهدو په دې خبره زه شهادت کوم مشران به راله ټق به یې راله راکړه چې دا مه وایه بیا به دې عادت شي بیا به چې غټ شم داسې به وې کله به موږ داسې وکړو دا ماشومان وایي که نه قسم چې دا کار داسې دی مشران به راغلې موږ له به یې ټس راکړو چې بیا به دغه دی دا قسمونه به بیا عادت شي بیا چې غټ شي په ناحقه به دغه کوئ قسمونه پوه شوې کان وکانو او زمونږ دا مشران یضربوننا مونږ به وهلو علی الشهادت په شهادت والعهد او په قسم ونحن صغار په داسې حال کې چې مونږ ماشومان دوستانو صحابه دو جماعت دي دوه ډلې دي یو انصار دي چې الله ډېر لوی شان ورکړی دی یو ماجر دی مهاجر هغه صحابه ته وایي چې هغه د مدینې نو د بار نه راغلي د مکې نه او د بل ځای نه استاد صاحب د دې دواړو فضایل بیانوي بیل بیل د مهاجرو بیل او د انصارو بیل نو وی باب مناقب المهاجرین دا باب دی د فضایلو د مهاجرو هغه صحابه او چې کومو دغه کړی دی نو دا باب دی د صفتونو د مهاجرو و فضلهم او د فضیلت داغوی الکه په ماجرو کې د ټولو نه لوی هستی څوکه ده وی منهم ابو بکر بعضې د دې مهاجرو نه چې هغه په مهاجرینو کې بلکې په تمامو صحابو کې افضل دی بعضې د دوی نه هغه څوک دی عبدالله ابن ابي قحافه ابو بکر دی ابو بکر دا خو کنیه ده که نه پلار د بکر خپله نامه ده د عبدالله د عبدالله د پلار نوم دی ابو قحافه د ابو قحافه صاحب نامه ده عثمان نو تاسې به وایې ابوبکر څنګه شو عبدالله ابن عثمان دا دغه دی لاندې لیکي دغه دی د کعبه خو د هغې نه بس چې بیا د اسلام راوړو نو د ده نامه شوه عبدالله نو دا یادوئ ښه د ابوبکر نامه ده عبدالله پلار مشهور په ابو قحافه دی خو خپل نامه د هغه څه ده عثمان لاندې لیکي د عثمان صاحب د پلار نامه ده عامر د عامر صاحب د پلار نامه ده عمر د عمر صاحب د پلار نامه ده کعب د کعب صاحب د پلار نامه ده سعد د هغه د پلار نامه ده تیم او بیا مره ابن کعب دا مره ابن کعب نه دی په دقه ځای کې دی د رسول الله سره په نسب کې شریک دی تاسو چې د پیغمبر اسلام سلسله بیانوي نو هغه تاسو به ویلي که نه مره ابن کعب التیمي چې هغه تیمي دی دا بلې درته ووې رسول الله څوک هاشمي هاشمي په نسب کې علي صاحب دته نږدې و خو دغه چې دی د ابو د ابوبکر صدیق دا قریشي دی خو په قریشو کې د بني تیم قبیله دی ښه نو ده ته خلک څه وایي تیمي لکه رسول الله ته هاشمي وایي وقول الله عز وجل او بل دا قول د الله چې للفقراء المهاجرین یو ځای کې راځي که نه ما آفا الله علی رسوله ما آفا الله فلله وللرسول ولذل قربه کم مال دغه چې راشي د فی نو هغه به د الله د الله د رسول بی او د پیغمبر علیه السلام د ذوی القرباو بی نو هغه ذوی القربا څوک دی للفقراء المهاجرین د پاره د هغه فقیرانو چې هغه مهاجر دي هغه د قرآن کې د دوی بیان راغی وقال الله الله پاک فرمای دا فضیلت د ابوبکر الا تنصروه الکه د پیغمبر ملاتړ شی د هغې امداد کوی په میدان د جنگ کې الا تنصروه که تاسو د هغه نصرت نه کوئ فقد نصره الله نو یقینا د الله د هغې امداد کړی و از هو ثانیوس از هما ثانیسنین دا دغه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او یو ابوبکر و اخرجه الذین کفرو ثانی اثنین اذ هما فی الغار کافر ولګېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وویسته یو دی یو بل یې ملګری و نو هغه بل ملګری څوک هغه ابوبکر صدیق الآیه قالت عائشتو حضرت عائشه وی و ابو سعید او ابو سعید خدری وی و ابن عباس او عبدالله ابن عباس وی چې دا بل مرګری و سره سوکو ټول صحابه وی چې وکان ابو بکر مع النبی صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق سره د پیغمبر علیه السلام فی الغار په غار کې دا د بل فضیلت دی چې په داسې سخت وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د صحبت کړی دی حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن اسحاق عن البراء قال دا حدیث تاسو بل رزویلی خو برا صاحب هم صحابي دی او د ده پلار چې دی حضرت عازب هغه هم صحابي دی قال برا وی دا تاسو ریاض ویلی اشترا ابو بکر واغشت ابو بکر من عازب د عازب نه دا د برا صاحب پلار دی ښه فقال ابو بکر نو ابو بکر زما پلار ته ووی لعازب زما پلار عازب ته ووی چې دې زوی ته دې ووایه چې دا کته ما سره دغه کی یوسی موریل براء موریل براء امرو که دې برا ته برا د ده زوی دی امرو که برا ته فلیحمل الی رحلی هغه دې راوړي ماته رحلي دا کته زما دا زما د اوښ کته چې ما تانه واغشته دا دې ماته راوړي صحابه به د دین د مسلې د پاره بانه جوړوله بانه چې دا سړی راګیر کم او لږ راته بیان وکړي د صحابه او د رسول الله د حدیثونو سره دونه ماوی مینه محبتو چې سړی بیا راګیره او بانه بیا ورته جوړوله اوس دلته ابوبکر راګیر کړی دی ابوبکر ورته وایي چې ته دې امر وکړه چې دغه ماله راوړي دا کته نو ما وی ګیر شو که نه ریاضه نه ورته څه وایي فقال عازب عازب ورته وایي لا یقین وکړه که یوي سي د سره حتی تر دې پورې تحدث تحدثنا چې ته موږ ته بیان وکې چې تا د رسول الله سره کم هجرت کړی او په لاره را روان وې چې هغه قصه راته بیان کې حتی تر دې پورې تحدثنه چې ته موږ ته بیان وکې کیف صنعت انت چې سرنګې کار کړی او تا و رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام حین خرجتما په هغه وخت کې چې تاسو دواړه ووتې من مکه د مکې نه د مکې نه ووتی سور ته لاړی او بیا د هغې نه ووتی مدینې ته رالی والمشرکون او د مکې مشرکان یطلبونکم هغوی کتلی تاسو هغوی ستاسو طلب کو نو قاله دغه ورته وی ابو بکر خو که هغه مخکینی روایت هم سره یو ځای کې که نه نو رئیساره یم نه په لار روان شو په لار او په روانه کې ورته ابوبکر صدیق د حدیث بیانوي څونه خوند دی ورکو قال ابوبکر ووې ارتحلنا مونږه کوچ وکړو من مکه د مکې نه مراد د مکې نه دلته ثور دی ښه د غار ثور نه موږ دغه وکړو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه د شپې روان شوی دی چې خلک دا ښه په آرام شو که نه نو دی روان شو نو کوچ وکړو موږ د مکې نه نو دا ټوله شپه مو ووالی مزل او مزل او مزل سبا له ورځو موږ ارام ونه کړو مزل مزل مزل چې غرمه شوه فاحیینا نو مونږ روڼه کړه فاحیینا مونږ روڼه کړه او قال یا دسې وی چې سره نه مونږ تلو لیلتنا په هغه شپه زمونږ کې دا کومه شپه چې مونږ ووتو دا شپه هم روڼه کړه یا د دې شپې مونږ تلو و یومنا او پسې هغه بله ورځ سبا له چې کومه ورځ راله هلته خو د دې ځای نه ځان ایستل پکارو کاو کاو حتی اظهرنا تر دې پورې چې موږ داخل شو په غرمه کې ظهیره غرمې ته وایي حتی تر دې پورې اظهرنا چې موږ داخل شو په غرمه کې وقام او ادرید قائم الظهیره هغه ادریدونکې د غرمې ادرید ادریدونکې د غرمې مطلب دا دی نور په ټنډه شو انور چې په ټنډه ودرېږي که نو دې ته حالت استوا وایي داسې ښکاري لکه ته به نور ودرېد روره د شپې مزل د ورځې مزل آرام ته ضرورت و یو خوا بل خوا مې کتل دا خو دشتې وې دی که خو د سوري ځای نو فرمیتو بصری نو ما واچولې فرمیتو ببصری نو ما اوویشتې خپلې سترګې مطلب د څوک وایي سترګې مې عرب وایي اوویشتې موږ وایي سترګې مې ور واچولې څوک وایي په سترګو مو کتل داسې یو خوا بل خوا مې کتل داسې چې ربه چرته به یو سوري وي چې ورشو هل ارا من ذل چایا زه به ووینم یو سورې فآوی الیه چې زه ورشم هغې ته چې ګورو فیضا صخرتون پس ناګنه یو لویه تیږه وه تیږه څه وه غر و اتیتها نو زه ورته رالم چې رالم فنظرتو بقیت ظل لها نو ما وکتل هغه پاتې سوري د هغې ته چې دا سوري و په دا ځمکه پاتې و ما وی خدای ګو دا ځای چې دی نو د آرام دی فسویته ما برابر که دغه ځای داسې لاس ماس پې مې پیوو ثم فرشت للنبی صلی الله وسلم بیا ما خور که پیغمبر علیه السلام ته فیه پاغې کې ځای که نه وایې څه شی ورته واچو په زوره وایې به دا چې چاته یادي په زوره وایې دا خوش قسمتي زه هم خوشحالېږم مه شرمېږې مړه فر واټه کې راو که نه پوستین شامسې دا زه خپله ژبه کې پوستین د سرمنې هغه دغه ورسره وه داسې دغه غوندې و لکه د درسخان غوندې دی یې ورته دغه کړ په ځمکه واچو بل ورځ تېر شو هلکه شکر دی دماغ هم کار کوي خو کار دی والی خیر ځای مې اوار کو د هغې نه پس نه مې ورته هغه د څرمنې پوستین واچو او بیا مو ورته ووی حضرت ډډه ولګوه ثم قلت له بیا مې ورته ووی چې استجع اړه خو لګوه یا نبی الله ای د الله پیغمبره فاستجع النبی صلی الله علیه وسلم نو ډډه ولګوله پیغمبر علیه السلام د ډډه ولګوله ما ته دوه غمه وخه یو غم د دیو چې څه خوراک غم ولوکم دویم د دیو چې چرته څه خطرناک شی رانشي چې رسول الله ته نقصان ورسوي ثم انطلقتو بیا زه روان شوم ما دمه نه کوله انظرو ما کتل ما حولی چاپیره زما هل ارا من طلب من من الطلب چې آیا زه به ومومم د طلب کوونکو نه احدا یو کس طلب دا جمع د طالب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خو د مکې خلک خواري شوي وو که نه چې دا را دغه کور ونیسو نو ما ووی چې چېرته څوک طلب شته دی هل من, من الطلب هل ارا چې آیا زه به ووینم من الطلب د هغه طلب کوونکو نه احدا یو کس په دې نیت راغلی یم چې څوک به مونږ پسې وي که نه به چې دې کې ګورو شپنکې ماما دې وزې را روانې کړي دي نو اوس لوی غر او اله صخرت دغې تیږې ته وایي هلکه دې تیږې نه دې شپنکي ماما څه غوښتل و یرید منها د اراده کوله د دغې تیږې نه الذي د هغه شي اردنه چې زمونږ ته اراده وه نو زمونږ اراده د تیږې نه څه وه د ارام د دم دا دغه چې د اوزې وره ورولم او دلته لږ ارام وکړي دا لویه تیږه وه خیر چې راغی فسألته ما تې تپوس وکړ چې وشپن کی ماما فقلت ما ورته ووې لمن انت یا غلام ته د چا یې ای غلامه هلکه شپنکیه ته د چا غلامې نو قاله هغه ووې لرجل د یو سړي من قریشن د قریشو سماه چې ماته نامه واغشته خو دلته راویان وایي موږ ته معلومه نه ده ابوبکر صدیق ته هغه نامه هم واغشته چې زه د پلانی قریشي غلام یم او فعرفته ما وپېژند چې ښه هغه پلاني فقلت نو ما ورته ووې فهل فی غنمک ایا شته د ستا په دې اوزو کې من لبنن پې الکه پی پکې شته که نشته شودو قال نعم وی او قلت ما وته وی فهل انت حالب آیا یې ته لشون کې لبنا د پیو دا پی به موږ له ولشي که نه هل انت حالب آیا یې هل انت حالب آیا یې ته لشون کې لبنا د شودو دی به چې وزه راشله نو که ستاسو خیال وزه ګورې ټوپونه وایي نو دی به داسې چلو کوي شپنکیان دا رو به یې نیوله دا خپې نه ده دا به له په دې خپه کې ونیوله داسې د شا طرف نه به دا د وزې خپه راواغېسته او دې ځای کې به یې داسې دغه کړه او د شا طرف نه به ورته ناست و دغه کوله دی نو راوینې وله رایساره یې کړله یو اوزه چې رایساره یې کړه نو ثم امرته بیا مې ورته امر وکړه چې نه نه نه نه مله شه دا غولانځه لږه پاکه که که نه په دې خو خورې دي ان ینفذ زرعها څنګه وسنډه ګوره دغه کوي فقال دلته د قال معنی کوي اشاره فقال حدیث څوک بیانوي برا صاحب فقال برا چې لاندې شاګردانو ته دغه کوي نو داسې نقل کوي وی ابوبکر چې کله موږ ته بیان کوه نو وی ما ورته ووی چې ویې سنډه داسې دا دغه نه نو ابو برا صاحب هم شاګردانو ته ویې داسې خیال دی نو فقاله نو اشاره وکړه برا هاکسا دارنګي ضرب احدى کفيه وی و یو د ورغوي دغه بل اخرى په بله فهلبلی نو دې شپنکي ماما راوله شل زما د پاره کسبتا من لبن کسبه یو معنا ده کاسه که دا معنی یو کیم سی ده ډکه کاسه د پیو کسبتا ډکه کاسه د پیو خو د کسبتا یو معنا دی یو ځل لشل که ستاسو خیال وي که نه اوزه ګورې یو خپله اندازه شودي د غوا خپل اندازه شودي نو کسبتا من لبن هغه یو ځل هغه یو ځل د لشلو د پیو چې هغه اوزه کې څومره وو خیر دا خو یې راولشل نو تاسو مخکې ویلو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو مشکیزه راغشتې وه د مکې نه او په هغې کې د یخې اوبه وې وقد جعلت لرسول الله اسلام او ما ګرځولیو د پیغمبر علیه السلام د پاره د ځان سره اداوتن مشکیزه علا فمها چې په خولې د هغې خرقتون کپړه وه وړه غوندې مشکیزه وه د سرمنې وړوکی ګوډې او په دې خولې مې وله کپړه اچولې وه چې څه پکې ننوځي نه فسببت علی اللبن نو ما د اوبه راواړولې په دې شودو باندې نو لسی ترې جوړه شوه حتی برد اسفله تر دې پورې چې یخ شو لاندې د دې شی چې مکمل یخ شي نو لاندې لوښي هم یخ شي فانطلقت به ما یوړه ده الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فوافقته زه مخامخ شوم د هغه سره قد استيقظ چې هغه راویښ شوی و چې زه ورغلم هغه راویښ و فقلت نو ما ورته ووی حضرت اشرب یا رسول الله اسکه دا شوده ای د الله رسوله فشربه نو هغه اسکله نو زړه مې یخ شوړو حتی تر دې پورې رضیتو چې زه څه شوم خوشحاله شوم دلته طالبان سوال کوي امید ګله د وزې د دې غلام ماما وي که دا د بل قریشي وي دا خو د دغه وزې نه وي دا خو د هغه د قریشو د هغه بل سړي وي نو چې وزې د بل چا وي نو د پردي مال ابوبکر ولې وینا کوي شپنکي ته چې دا راوله شه او ستاسو یو دغه دی دا شپنکې ستاسو نه چې دا ستاسو غواګانې د غله بوځي غره ته او هغه ته وایي چې دا غوا شوده راله راوړه شه نو دا جایز دی او چې بیا جایز نشو نو چې بیا رسول الله لراله لو هغه سکل نو بیا د هغوی له جایزو دی ولې سکل ځای که نه وایې تاسو مخکې ویلي دا د هغه وخت مسله ده هغه وخت کې دا خلک سخیانو مالک به خپلو شپنکانو ته وی چې ګوره یاد ساته چې ومې نه شرمې چې د باندې میلمانه تیریږي میلمانه نو په هغوی به دغه سکي اکثر به دوی د شپنکو نه بیا تپوس هم کوو چې په میلمنو دې شو د سکلي دي که دې نه دي سکلي چې چا به پې سکلي نو خوشحاله به چې چا به نو سکلي به دغه خفه و شابسې ثم قلت بیا ما اووی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت قد آن الرحیل یقینا راغی وخت د کوچ یا رسول الله ای د الله پیغمبره قلتو ما ورته ووی قد آن الرحیل حضرت راغی وخت د کوچ یا رسول الله ای د الله پیغمبره نو قال هغه راته وی بلا او وخت دی دا خبره څوک کوي هسې داسې معلومیږي چې اول رسول الله خبره کړې ده لکه مخکې تاسو ویلي چې د کوچ کولو وخت راغی که نه نو دی داسې بار ووته معلومات کوي یو خوا بل خوا ګوري نو بیا راغی وی حضرت او د کوچ وخت راغی د سفر فارتحلنا نو منګه کوچ وکړو او دا د مکې خلک والقوم او دا قوم چې دی یطلبوننا هغوی زمونږ طلب کو د مکې خلکو مونږ پسې خوارو خو خیر په دې سفر کې مونږ پسې هېڅوک رانغی فلم یدرکنا احد نو رالاندې نه که مونږ له هېڅ یو کس منهم د دې طلب کوونکو نه هغه یو راپسې راغی تاسو مخکې ویلي غیر غیر سراقه ابن مالک ابن جعشم بغیر د سراقه ابن مالک ابن جعشم نه یو سراقه ابن مالک دی چې دا بنی مدلج یو قبیله ده د هغې سردار دی دا خبر شو چې په دې لار باندې داسې رسول الله تیر شو نو دی د لالچ دپاره چې دا زه راونیسم او مکې خلکو له ورکم او انعام پې والم دا راپسې راغی پاس باندې سور دی فقلت نو ما ووې چې حضرت هذا طلب دا طلب کوونکی دی قد لحقنا زمونږ سره یو ځای شو یا رسول الله ای د الله پیغمبره حضرت دا دی مونږ پسې طلبګار راغی او نیسیم فقال رسول الله وی پروا مکوا د دسې هسته پتا دغه کیو پنه کیو لا تحزن خفګان مکوا ان الله معنا یقینا الله زمونږ سره دی په نصرت کې او په امداد کې الله زمونږ سره دی نو که ستاسو خیال یاد به درته چې راته نو رسول الله ورته څه الفاظ ووې داسې د بدوایې د هغه د الفاظو سره هغه اس چې دی په دغه کلکه ځمکه کې د سینې پورې په دې ځمکه کې د پښې دغه شوې ننوتې چې ننوتې دا سراقه را دغه شو چې حضرت زه پوه شوم چې تاسو ما ته خیرې کړي دي خو حضرت دا خیرو په ځای راته دعا وکړي دوا راته وکړې او دا مې د سره واده ده چې نه به درته څه ویم واپس به لاړ شم چې څوک راځي مخې لا به هم واپس کوم پیغمبر اسلام ورته چې دوا وکړه هغهسې دغه شو د ځمکې نه راووت واپس لاړ خو ډېر د سړي بچی و ډېر واقع چې څنګه دغه چې واپس لاړ او څوک به مخې له ور ورتلل وایي دا طرف مه وکړه ته راځې مه ښه بیا دا بس دی